بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم په دې فکر او د اندېشې په ځای یو ځل بیا سره راټولېږي په خپل ماضي باندې غور کوي د مستقبل لپاره د لایحې په فکر کې کېږي د ملتدارۍ احساس ورسره ژوندی کېږي د جهاد په تقاضاو باندې ځان پوه کوي د دښمن له توطیو نه ځان خبروي او ملت ته پیغام رسولو او د اسلام رسولو په لارو چارو باندې غور ورونو دا به د ما دپاره کېدای شي نامناسب ځای وي چې زه یو کشر سړی د داسې لوی مشرانو علماو قومندانانو جهاد د قایدینو په مخ کې درېږم او هغوی ته یو څو خبرې کوم خو دا خبرې داسې نه دي چې زه چاته یو علم ورښیم بلکې دا یو دردسر دی تاسو ته دراچو ځکه دا دردسر ما ته رالوېدلی او اوس پکې یوازې یم به دغه یوازېتوب نور تنګ کړی یم ځین چې یو څو نور سره دردسر پیدا کړي ګوندې یو څه د بلا چې عامه شي لږ غوندې سپکه شي شریکه به سره دا دردسر واخلي ورونو مختصر مختصر نن د تاسو په مخ کې زه هغه مفاهیم او مزامین یادوم بلکې هغه عنوانونه په مختصر ډول یادوم چې په دې دوره کې به ان شاء الله ورونه ورکه چې برخه اخلي دا به اوري په دې کې به مشارکت کوي په دې کې به د خپل رائے او د نظر اظهار کوي پوښتنې لري هغه به پوښتي که څوک پوښتنې تی کوي هغه به ځوابوي دغه دوره به یو ډول د مناقشه او د راکړې ورکړې دوره وي له یوه لوري به نه وي یک طرفه جاده به نه وي چې زه به وایم او تاسو به اوري بلکې تاسو هم دی الحمدلله دی ویلو استعداد لري هم درایت لري فکر او نظر لري او ما د ټول عمر په اندازه تاسو یوازې ملتداري کړې ده تاسو یوازې خلک رهبري کړي دي راځو خپل اصلي هدف ته ما د تاسو مخکې د قران کریم دوه آیتونه تلاوت کړل د دې دوه آیتونو موضوع یو ده الفاظ سره بیل دي اول آیت کې الله تعالی فرمایي ولن ترضى عنك اليهود او هم نفی افاده کوي نفی په دې معنی چې نه تأکید په دې معنی چې په ټینګ دا داسې معمولی عادي خبره نه ده کترلن بل ټکی پوخ او کاری په دې ځای کې په کار دی رب العالمین دا غا کارولای لن او د تعبید په دې معنی چې دا د یوې مرحلې خبره نه ده د یو څو دقیقو خبره نه ده د یو مجلس او د یو موقف خبره نه ده ابدا به دا خبره روانه تر څو پورې چې د حتی نه ما بعد هدف حاصل شي په دې قرآني جمله کې یوې مخکې کار ښودلی شوی دی او یوې هدف ښودلی شوی دی ولن دا خو د لن خبره شو ترضا نه به راضي کېږي نه به په سیاسي لحاظ تاسې نه راضي وي نه به په اجتماعي لحاظ له تاسې نه راضي کېږي نه به په اخلاقي لحاظ له تاسې نه راضي کېږي نه به په سیاسي او نظامی لحاظ له تاسې نه راضي کېږي نه به د تاسې خیراندېشه کېږي نه به خیر درته غواړي په هیڅ صورت به د تا د هیڅ حالت نه دی راضي نه وي چې راضي نه وي نو څه به وي زړه به یې له کینې ډک وي چې څوک راضي وي زړه یې درته صاف ده خو چې څوک له تا راضي نه ده هره لحظه دې د زړه کې کینه د تا په خلاف یې شي هره لحظه دې په نوي تدبیرونو اخته دی د احساسات یې جذبات یې د انتقام دا جذبه دی نه پریږدي چې په قرار کېني دی لګیا دی کار کوي ځکه راضي نه ده درنه ته چې یو چا نه راضي نه یې یا یې په خلاف کار کوي او یا به ځان ترې ساتي په دفاعي تدبیرونو باندې به کار کوي ځکه ته ناراضي نه یې خوف د په زړه کې دی ویره ده حقد ده کینه ده ولن ترضى عنك لتانا أي پیغمبر پیغمبر تللی خپل رسالت ادا کړی بلغ الامانه ونصح الامه وکشف الغمه هغه هر څه کړی بیرته چې دا څوی په ځای پریخي له دونه به ناراضي کیږي له امت نه به ناراضي کیږي له منهج او تګلارې نه به ناراضي کیږي له هغه شریعت نه چې د په ځای پرې خې لاغه نه به ناراضي کیږي لا خلکو نه به ناراضي کیږي چې د تربیه کړي دي د روزلې دي څوک به ناراضي کیږي اليهود ولا النصارى نه به يهودان به ناراضي کیږي او نه به نصارا راضي کیږي د يهود او د نصارا په باره کې د موږ د علماو طبقه خلکو تصور ډیر محدود دی موږ داسې فکر کوو چې نصارا بس هغه د نجران نصارا دي او يهود بني قريظه او بني نذير او بني قينقاع دي او چې په د مدینه په یو کونج کې اړول دي وړو کې غونې بازار ګوټه د ټکو ټکو راخسته یو څوک انګری کوي یو څوک کې موچی توپ کوي ځکه یهودو تصور خو موږ د موږ فرهنګ او د موږ کتابونو کې د هغه وخت د حالاتو مطابق امدا وړاندې شوی چې کینګر خلک دي د مال د ټولولو په هڅه کې دي یو بازار بوټي دی یو څو غټه غټه کلاګانې دي او دوی پکې راټول دي سره د اسلام په خلاف باندې کله نا کله یو اقدام هم کوي دا تصور ډیر پخوانی دی نن ورځ یهود د ټولې دنیا سیاسي اعلامي اقتصادي فوزي مدني اجتماعي اخلاقي قیادت کوي ټول اروپایي دولتونه چې څونه دي ټول آسیایي دولتونه چې څومره دي لوی لوی طاقتونه د دنیا چې څومره دي دا دوی په تیرو سلو کلونو کې خپل ولکه کې راوستلي هم دوی دي چې رهبري کوي هم دوی دي چې خلکو ته دی وکوه د نه مکوه صلاحیت ترلاسه کړ په امریکا کې تر هغه پورې چې رئیس جمهور کېدای نشي ترڅو چې د امریکایي يهودانو رضامندي نه حاصله کړي ځکه هغوی سره مال ده، هغوی سره میډیا ده، هغوی سره ریوګانې دي، هغوی سره تلویزیونونه دي، هغوی سره بین المللي بانکونه دي، هغوی سره د دنیا سرمایه جمع شوې، هغوی سره فکر ده، هغوی سره خبرا او کارپوهان دي، هغوی سره انجینران دي، هغوی سره ډاکټران دي، هغوی سره سیاستپوهان دي، هغوی سره د دنیا د حالاتو د توجیه کولو او یې خوا نه بلې خوا ته اړولو لپاره برنامې ورسره دي، محتاج دي ورته. خصوصا چې کله دویم نړیوال جنگ پای ته ورسید او په میلیونونو اروپایان ورک شو هلاک شو در بدر شو بیکور شو دا خلک چې کله د جنگ نوزګار شو ګوري چې اروپا کنواله ده په میلیونونو کونډي یتیمان در بدر خلک ورته پراته دي اتوم وهلي خلک په نړۍ کې پراته دي د دې د بیرته سمبالولو لپاره يهودان مخکې نظام تیار کړی ځکه هغه په دې جنگ کې شریک نه هغه ځان شریک نه کړ هغه ځان یو طرف وساته د دې لپاره چې داخله هم چې ور سره وجنګول دوی چې سره ووهل یو بل بیا به دوی ګډو مات وي وي بناري وي بیا به چې ډاکټر ته ضرورت یې مورته چې ډاکټر شته خو یو څه شرطونه ور سره دوی به خپل اقتصاد دی بیا په خو درولو ته ضرورت مو چې او شته سره سره خو یو څه شرطونه دي د حکومت کې معنی یڅو به چې من خو بیا زراعت ته ضرورت ده چې دا زراعت ودان شي شته ده من سره د زراعت ماهران شته ده خو یو څه شرطونه دي القرآن مجبور شو د یهودو شرطونه ومن چې ومنه یهودان قیادت ته ورسېدل رهبرۍ ته په دې حکومتونو کې داسې پوستونو ته ورسېدل چې بیا د دوی له امضا د هغه ملک کار نه کېده نو يهود نن د دنیا تر شا یو چلوونکی یا د دنیا د نظامونو تر شا یو چلوونکی قوت دا يهود نه راضي کیږي الله فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى نصارا هم دلته نه راضي کیږي ضالین قوم گمراه قوم دا درنه نه راضي کیږي د انبیاء او دښمنان دا درنه نه راضي کیږي او دا ګوري لږ خلک نه دي دا به ان شاء الله شکل نقشه وایو په دینی لحاظ باندې بیا به دا معلومه شي راته چې دا نصارا چیرې دي دا استرالا ګوري دا ټول نصارا دي دا روسیه وګوري دا ټول نصارا دي دی خواته دا هغه کاناډا وګوري ټول نصارا دي امریکا ټول نصارا دي دی خواته زیات فیصدي خلک نصارا دي دی خواته د منځنۍ افریقا کې ډېره برخه خلک وي جنوبي افریقا تقریبا ټول خلک دا نصارا دي اروپا یوې مخې ټول نصارا ده دا سیمه ګوري دا سیمه دا ټول دا دا نصارا دي دا ټول نصارا دي دي ځکه د فلیپین نصارا دي نصارا دي په دې ځکه دا شمالي امریکا نصارا دي د منځنۍ امریکا نصارا دي جنوبي امریکا نصارا دي دا کم خلک نه دي ډیر خلک دي چې دښمن د سونه ډیر هغه به آمادګي د مقابله لپاره زیاته ورته نیسي چې دښمن ډیر و آمادګي به زیاته ورته نیسي او چې دښمن د لغو تناسب ته به ګوري نو چې کم تر کم بس یوازې په دې نقشه باندې نظر ور واچو موږ به دلته یو بس دا ده دومره ده یو یو یو یو غټې ګوتې په اندازه باندې ځای په دې دنیا کې او بیا دا ټول دنیا سره غیګه ورته کړې ده او بیا د الله په فضل او کرم دا ټول دنیا رسملول او ټول چې غرانه وایي خو موږ په دې پوه نه یو چې په دې دنیا کې څه تیری بس سترګې پټو ډب سترګې پټې کو ډب که ولګېده که ونه لګېده رب العالمین برابروي خو دا لا نه ده راته معلومه چې دا دوی راغلي له کوم ځای دي ولې راغله له کومه راغله په کومو لارو راغله څونه راغله دلته څه کوي په عسکري لحاظ څه کوي په سیاسي لحاظ څه کوي تعلیم او تربیه په لحاظ څه کوي د فرهنګ او اطلاعات او کلچر په لحاظ څه کوي د ملت روحي او ادبیات په کومه خوا باندې بوت له اقتصاد څنګه په خپل منګول کې نیولای تر 200 زیات سیاسي تنظیمونه څنګه راته جوړ کړل په دې شان باندې پونه یو موږ حتی لا په دې پوه نه یو چې د استرالیا استرالیا چې موږ وایو چې د استرالیا ما په خپله لا ترې وخته ذهن کې داسې ښکارېده په بله ورځ مې مولانا صاحب ته مې ویلې ما ته داسې ښکاري چې د استرالیا به چېرته د امریکا تر څنګ وي که امریکا سره نه خامخا اروپا څنګه وي استرالیا دا تر موږ سره پرته ده په شرق کې پرته ده خو دا شاید موږ یې غربي ګڼو ولې غربي ګڼو ځکه چې غربیان راغلي دلته ځان پرې براعظم آباد کړی ما یې وارې یو مدرسې ته هلکان شاګردان نیول طالبان بیا به مې لږ لږ ذهني امتحان ته اخیسته چې دی اوس د دنیا په حالاتو څونه خبر ده نو یو راغی ښه تکړه هلک و چې د درېیمې درجې لپاره امتحان ورکوه بیا مې ورته ویل چې فلسطین چیرې ده وایي فلسطین په عراق کې ده ښه ما ولې عراق چیرې ده لږ چرت ووهه ووهه داسې قواره یې هم په جانب ونیوله بیرته راځو خپل خبره ته چې یو نصارا لمن نه راضي کی تر څو وخت نه راضي کیږي دلته الله تعالی یو حد معلوم کړی دی حتی دا غایت یې نه هغه اخرینی څلی هغه اخرینی قطزای اخرینی خط ته یې نه تر دې پورې نه راضي کیږي دلته او دا د بل چا خبرې نه دي دا د هغه چا خبرې دي چې د مخلوق پیدا کړي د غوی په عواطف پیږي د غوی په زړونو خبر دی علیم بذات الصدور دی الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير په هر څه پوي دی هغه وایي چې تر دغه وخت نه درنه راضي کیږي حتی تتبع ملتهم ترڅو چې د دوی دین او طریقه ونه مني چې دا څومره جنگونه دي څومره قید او فریب ده څومره دجالت دجالیت ده څومره وسایل مصرفي او په پیړۍ او پیړۍ مسلسل جنگونه کوي د دې هدف دغه جنگونه نه دي د دې هدف ده اتباع ملت تتبع ملته تر څو چې د دوی ملت ونه مني دین یې ونه چې دین یې ومانه بیا له تا نه راځي دي بس خلاص نور بیا دوست دی ودونه ته بیا دوستان کې راځي دا د موږ دوست دی ورته د دوست خبره ډیره کمزوري خبره نه ده دا د ایمان او د عقیدې خبره ده چې کافر یو چاته وایي ته د ما دوست یې دا د رب العالمین د همدغه وینا صریح تعبیر او معنا ده چې تا یې ته ملت منلی ده ورسره دین یې تا ورسره منلی وایې نه نور دې منلی ځکه چې دی درنه راضي کېږي دی وایي چې زه د تا دوست یم او ته د ما دوست یې نو خدا خو د حتی نه ورسته خبره شو د حتی نه مخکې خدا د چې نه به راضي کېږي د جنګېږي به در سره حتی تتبع ملتهم اصلي هدف دا چې خپل ملت به په مونږ مني خپل طریقه خپل فرهنګ خپل دین خپل عقیده خپل اجتماعي عادات خپل اخلاقي ارزښتونه خپل لباس خپل فکر خپل ادبیات د هر څه به خپل رواجونه رب هر څه په مونږ باندې مني چې کله مو ومنل بیا جنګ درېدلی او چې تر څو دا نه یې منلي جنګ روان دا د جنګ درېدلی د جنګ روان خبره الله په بل آیت کې چې ما تاسو په حضور کې تلاوت کړ په وضاحت باندې بیانوي ولا یزالون یقاتلونکم علما وایي چې په دې جمله کې تجدد استمراري ده د نفي چې په مضارع داخله شي بلاغت علما وایي چې په دې کې تجدد استمراري پکې راځي په دې معنی چې په هر مرحله کې به دغه تال یو جدید نوې شکل نیسي استمرار به پکې وي په جګړه کې تجدد به پکې وي په اشکال او وسایلو کې شکلونه او وسایل دا به نوي کېږي بس کله به د تورو جګړه وي کله به د توپونو جګړه وي کله به د میزایلو جګړه وي کله به د ډرون جګړه وي کله به د اقتصاد او د بندیزونو جګړه وي کله به د شرایطو جګړه وي کله به د قرضې ورکول او نه ورکولو جګړه وي کله به د تجارتي بندیزونو جګړه وي کله کله به مختلف شکل باندې کله به د جغاسیسو له لارې جګړه وي کله به داخل کې د انشعابونو او انشقاقونو د هڅو د کولو جګړه وي یو څوک ترې رابیل کړي یو څوک پکې ور دننه کړي په هر صورت دا وسایل به او طریقې او اسالیب به سره بدلیږي را بدلیږي خو جنګ به روان وي ولا یزالون یقاتلون همیشه به وي دوی چې له تاسو سره به قتال کوي همیشه به وي دوی چې له تاسو سره به قتال کوي ولا یزالون یقاتلون حتی دلته بیا حتی ده که موږ تاسو یو علي یا د موږ ملت د موږ ځوانان د موږ مجاهدینو د موږ اهل فکر یو دا حتی هو پیژنده دا برید هو پیژنده چې تر دې اخوا کافر کېږم بیا خطر منتفي دی بیا نور خطر نشته مشکل دا دی چې خلک له موږ حتی ورک کړی پټ کړی درنه څه حقدارانه ملایانو پټ کړی ده د کرایي ملایانو د شون اسلامي څه حقدارانه موږ د موږ غفلت پټ کړی ده هیڅ متوجه نه یو ورته دې حقدار ده او څه حقدارانه د دښمن اعلام او میډیا او تبلیغاتو دې رانه پټ کړی حتی یردوکم تر هغه به دوی د تاسو خلاف جنگیږي په مستمر ډول حتی یردوکم تر هغه چې تاسو مرتد کی عن دینکم فیصلې دي جګړه روانه تر هغه چې تاسو له خپل دین نه واړوي چې له دین نه واړولې کله د په دین شوي او کنه شوي خو چې د خپل دین نه واوښتي دا هدف ده کله دې دې ومانه ورسره کله ونه مانه په مخکنی آیت کې دا ده چې دې دې ومانه په دې آیت کې دا ده چې د دې دیونه معنی دا به ورسته ان شاء الله کله موږ تاسو د تنسیر یا د نصرانی ګرځولو حرکت چې په دنیا کې اوس به پیل کړي او څونه ملکونه نصرانیان او نصرانی کوي هغه کې یو مرحله دا ده چې کوم مسلمان مسیحي کېږي نه نه دی کېږي خیر چې ما ځل اسلام ووزي ما ځل اسلام ووزي نو شعر شي شو کمونست شو چې ترڅو د حقانو پښه نه اړولې تر هغه به جنگ روان وي چې دا څونه د سولې خبرې دي دا څونه پیشنهادونه دي دا څومره توطیې دي دا څومره غوړمالۍ دي دا څومره کمیسیونونه جوړول دي دا څومره چل او فریب په کار اچول دي دا هسې دوکه ده ځکه رب العالمین وایي چې د حقانو ترڅو اړولی نه تر هغه به جنګ روان وي او درېږي به دا جنګ څه وخت چې کله د حقانو وروسته د دوی هدف تر سره شي حاصل شي خبره دا د جنګ او د جنګ د استمرار او بیا پکې نوې ټکی دا راغی چې دغه جنګ به تجدد استمراري لري مراحل به جدید جدید راځي خو جنګ به وي روان به وي موږ تاسو په خپل دې درسو څلوختو کلو کې ولیدل لا په تیرو اتیاو کلونو کې لا تر دې زیات د امان الله خان د یو خرایسي وینو چې کله د حکومت له لارې په خلاف د عقیدې په خلاف جنګ روان وي د سیکولریزم او د بېدینۍ له لارې کله بیا کمونستان راشي د توپ او د ټانګو د بمو د باروتو د تهجیر او د شړلو تړلو وهلو ښکنځلو د دې له لارې کله بیا پسې چې مجاهدین کامیاب شي بیا پکې نور بلاوې را پیدا شي دوی په خپل منځو کې سره اخته کړي دا یې بله مرحله تر هغه وروسته بیا چې موږ لږ غوندې د ارام ساه واخلو بیا ټوله دنیا راته راپورته شي چې دا نو ولې په ارام شو تر هغه وروسته بیا ټوله دنیا راپسې راپورته شي چې دغه د شریعت تطبیق خو موږ دوه سوه کاله له خلکو هېر کړی و او د نړۍ یو میلیارډ مسلمانانو ته موږ دا قناعت ورکړی چې شریعت نور د تطبیق وړ نه ده تا نو دغه هېر کړی مفهوم ولې بیا را تازه کړ ولې دې بیا عملا وښودله چې شریعت نن سم په یوشتم قرن کې تطبیقېدای شي او امنیت هم راوستلی شي عدالت هم تامینولی شي ملتداري هم پکې کېدلی شي او ډیپلوماسي هم پکې کېدلی شي دا شریعت ته ولې بېرته عملي ما خو د پوهنتونونو له لارې د استشراقي څېړنو له لارې د میلیاردونو ډالرو بلکې د د ټریلیونونو ډالرو د مصرف له لارې د تعلیم او تربیې له لارې د زرګونو تلویزیونونو او لسګونو زره رادیوګانو او او د میلیارډونو کتابونو مجلو او اخبارونو او سینماګانو له لارې د اسلامي امت له ذهن نه دا مفهوم ویستل او شریعت د تطبیق وړ ده ما خو هغوی ته دا فهمولې وه چې دا زړه خبره وه تېره شوه د هر زمانې خپله تقاضا وي د نن زمانې شریعت چې د هغه ډیموکراسي ده لیبرالیزم ده تا نو دغه هیر شوی مفهوم یا دغه هیر کړای شوی مفهوم ولې بیرته عملی را تازه اوس به زه تاسو سره ګورم دا اسامه مسامه خو دې خو دا خبرې باندې دي که دی ویم دا کار به کاوه که دی نه ویم دا کار به کاوه الله دې هدایت ورته وکړي او اخمزاده صاحب خبره کوله وکیل احمد وایي چې مونږ اعلان وکړو چې سړی ووتل افغانستان نه نشته تاسو پام وکړئ یو وخت اعلان شوه دی وتلی افغانستان وی د امریکا وزارت خارجه ټلیفون راوکاوه ما ته د وزیر خارجه وی چې که سړی یې او که نه زموږ له تاسو سره نور کار ده که دی یې او که نه یې زموږ له تاسو سره نور کار ده عمر ته چې څنګه نور کار وایي د حقوق بشر مسله ده د ښځو د حقوقو مسله ده د ډیموکراسۍ مسله ده د اکثریت د خبرې مسله ده خبرې بیرته پاتې دي ای د امریکا مطمئن اوسئ چې د امریکا په موقف کې هیڅ تغییر د تاسو په اړه نه دی راغلی خبره زړه په زړه ده خبره ده د جنګ او د جګړې برید یې ده د حتی که تر حتی واوښتو جنګ به درېږي او تر څو ته حتی نه یې وراوښت په خپل دین ولاړ یاستئ په خپل ملت ولاړ یاستئ په خپل مفاهیم ولاړ یاستئ شریعت سره التزام لرئ د اسلام لپاره کار کوئ د دوی نه بیلتون غواړئ غلامی نه منئ خپل نسل او اولادونه په شریعت باندې په اسلام باندې روزئ هسکه شمله هسکه غواړئ غاړم جګه غواړئ تر هغه پورې به دا جګړه روانه وي او په مستمر شکل به روانه وي اشکال به تبدیلېږي